توحید رسالت تخفیف بشارت قیامت تابع یعنی رب د دې سورته انبیاء د ملکی سورته مخکې سورته طه مکی ده انو دا رب ته اسمی شو او دې له سره دې رب ته کل متصرف فتربصوا تاسو انتظار کوئ من اصحاب الصراط السوی ومن سوګي صاحبان لارې برابر او څوک په هدایت دی دا پته به کله لګي د یوې مونږ حق یو يهوديان وای مونږ نصارا وای مونږ انګريزيان وای مونږ دهريان وای مونږ چينيان وای مونږ مشرکان وای مونږ په حق یو هدا وای په خلی خو نه کیږي دا په خلی باندې نه کیږي قل ورتوا اقترب للناس حسابهم دغه وخت حساب راغی نه حساب ته حساب را پته به درته ولګي تاسو ولې دا وایي چې یو وایي زیب بل وایي زیب یو مؤمن په حق باندې مسلمان دا وایي نفي د شریک د تصرف تصرف دعا په احوال او انبیاء او تور اقوال ته فرموت دا صورت خلاصه ما قبل سره بكل متربص طول انتظار کوي كل متربص منا ومنكم متربص انتظار کوي فتربصوا تاسو انتظار کوي آئنده کې فستعلمون غدا هو بشيء عند اتيان العذاب عند القيامة عند الموت تاسو به شيء تري تری واړه من اصحاب الصراط سی ومن اهتدى بسم الله شروق وقنم الله الذي ارسل الانبياء التنبيه حساب اولو الالباب رحیم دې په عاملانو د کتاب باندې او اولو الالباب چې صاحب وي هغه سره لوی عقل لپاره نو تخویف ورګي اول دی وی کله پته لګي یو د دین هغه دی کله متربصم حساب وقت حساب وقت حساب دی هم فی غرق وهم غرق دی غرق دی فی بحر غفلت په دریاب د غفلت د غفلت یو دریاب دی معرضون اعراض کوي ډډه کوي عن ذکر الله د ذکر د کتاب د الله نه دا چې لري تختی د دین نه د اسلام نه د ذکر نه ما یاتیهم شکایت ته دا ناراضی دي ته من ذکر یو ذکر نصیحت نازلا من رب چې نازلېږي د جانب ربنا ومحدث نوې کلام نوې کلام چې قران راځي الا است الا استمعوا بغیر دې وکی دی غیتا نو دې وکی دی د دې دا نه معلومه چې وکی خدل دا کمال تعلیم او تعلم دا مقتضا لري چې غوږ کې دي او القسم او شهید چې غوږ کې دي دلایل ته وګوره دي دلایل ته سسو کې ورته غوږ کې دي خوش قسمت یې فائدہ دی وایي هم يلعبون ده هي یاتونو سره ټوکی کې یس یلعبون لبی کې یعنی یستاذون استهزاء کوي ټوکی کوي لاهیتن قلوبهم غافل دي زونه دي لاهیتن غافل دي قلوبهم زړه دی په زړه کې بالکل لري غافل دی وای نه زړه نه دی سپلای ده پکې واسر النجوا او پټ کې مصلات لرا دا مشرکان مصلات پټ کې کلام فی فساد القرآن په مقابله د قرآن د فساد الذين هاكسان ظلموا چې ظالمان دي په نفسونو باندې د قرآن په باره کې څه وایي دا وای طالبانو یقولون هل هذا نه دا پیغمبر الا بشر مثلکم ما یو بشر دې په مثل تاسو ته په بشر دې په مثل تاسو دا خو ساحر دې او دا کتاب سحر دې دا کتاب سره سحر دې افترا ده اساطیر الاولین افتاتون السحر تاسو راتل کوي سحر تا وان تبصروا تبصروا تاسو ویني تعلمون انه سحر سحر ورته ولې وی طالبان قران کې قوت جاذبه ده چې سړی واوري نو دې ځان تراکاږي چې په فکر کې نه ورته کنه یو ګنټه یو ورځ یو میاش فکر کې کې نه دې وتا راکاږي ځان ته دنیا نه بدی جدا کړي الله تعالی قربت پیدا کړي دا لکه ورته سحر وی ښا قران سحر خو نه دی قران خدای ته علاج دفع د سحر کوي سحر بلل د غیر الله غیر قادر غنل او عالم غنل پاغه د سحر خدا تعریف دی تا د غیر الله نه منکې الله ته دې نږدې کوي ادي ورته سحر وای د کافر بچي نو قال امتم قال ربي وي وای رب ما وي رسول پاک رب زما يعلم القول پیجنې غ قول لر سرا وجهرا فی السماء پاسمانونو کې ول ارض پزما کې هغه ذات ذات دی دا دوړه دلایل ورته وي اسمان او زمکا اسمان زمکا علم یواز الله هو السميع العليم سميع دا قالو دی علیم دی په اسرار دی باندې نو عذاب پکې دی بدل بته نواخلی بل دې سوي کافران دغه لا پریدا بل قالو اضغاث واحلام بلکې وای دا کافران بل د پاره دې اضراب دې دغه پریدا دې ته وګوره دغه پښتو کې موږ ګل دغه د ګل چې یو تلر کوي لا دې لا بل نه دا بل دې د پاره راځي بل وای دغه پریدا دې ته وګوره قالو وای دا کافر اضغاث واحلام خیالات پراګندري ادغاز خیالات احلام پراګاندا دا خوبونه دي خیالات دي فاسده احلام بی اصله یا بی اصله خیالات دي اسی وایدا قیامت جنت دادی دادی حوری دي بل دغه پرې دې ته وګوره بل افتراء بلکې وایدان نه جوړ کړي بل قالو بلکې وای دی هو شاعر دارت لپاک شاعر دی ور څومره اعتراضونه وکړ فلیاتنا بیاات کما ورجل الاولون راتلیو کې په معجزه سره چې موږ څنګه واو کما ورجل الاولون لکه چې لګل را لګلی طایبان اولنی اولون چې مخکینو پیغمبرانو څنګه معجزه راوړل دا شان دی را لیکنه دا داغي جواب دی اخیری دا جوابونه سوال ثالث رابع خامس دا دا ټول ته جواب دی ما امنت ایمان رانو قبلهم په خوا دی من قرن من اهل قرن اهل دی او زمانه هغه ما چې ور معجزې پیش کړي ایمان راړ اهلکناها نو هلاک مکما لما جات هم الآیات چرال الآیاتون هغه ایمان رانړو اهلکنا ما هلاک غي درا ولې غي نشانه غوښتي قوم د صالح عليه السلام ته وګوره یا نور نو افهم يؤمنون الی به ایمان راړي دا خړا د شینکار اور دی دای بس ایمان راړي هغه انکار کوي هلاک به شي ومار سلنا قبل کمانه لګل په خواستانه الا رجالا مگر رجال ملک نو پیرینو من یدمو فاسألو آل الذکر سوالو کی دا علماؤنا علماء تمام علماؤنا سوالو کی اهل کتاب یهود و نصواراو ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږي تاسو نه پوهیږي نو تاسو سوالو کوي نو تقلید کوي مطلب دا دی تقلید وکړي ښا فاسالو اهل الذکر دا د تقلید مسله ده تقلید کوي کې تر تاسو نه پويږي یو مسله ته نه معلومه زره وګوره چې فقها سوي امامان سوي پدې کې نو دا تقلید به کې او کوم خلک چې تقلید نه کوي کړه غلط دي اصول یو تفریق نه دي فروعاتو کې دي اصول اقیم الصلاه کې وسه تفریق واتو زکات کې تقلید نشته هغه حکم دی احکام دي کوئی شي کم تاسو نه پويږي هغه سوال کوي د علماونه تاسو مقلدین اوسئ ښا وما جعلناهم جسدا دا په تقاضا د بشریت سره ما کانو خالدی او نری همیشه پاتې شوی لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلی الله علیه وسلم فيه مخلدا یا رسول پاک همیشه په دنیا کې پاتې کېدل وي په دنیا کې پاتې کېدل نشته ده دلایل د صدق دا دنیا کې مې علاج تدیر نه واخی آدم علی السلام پورې لار شي په حق چې پاتې هغه له نجات ورکو او په کفر کې هغه یې مړ کړ نو حق علو نه پاتې کیږي حق مسلمان لري مړیږي ونه او د مسلمان مرګ د مبارک بادای دی د خوشاله دی د رحمت دی د راحت دی د الله د قربت دی او یا خماران مسلط دلیل په دې زمن کې د وحي بیان ایسا ولقد انزلنا الیکم کتابا فدې سره ما نازل کتاب ته کتاب فی ذکرکم پدې کې شرافت تاسو د ذکر نصیحت دې تذکرۃ لکم چې تاسو ویریږي د فعل د مصرفانو نه افلا تعقلون تاسو نه کوی عقل نه لري تاسو کې عقل نشته دورا نه کوی تاسو الله وی لغون تفکر وکم قسمنا او ډیر می هلاک کړی وکم قسمنا قسم می ډیر می هلاک کړی دي من قريه دا غلنا اهل کولنا وې کان ظالما تنجو ظالمان هغه کلمه هلاک کړ کنه اهل غي مصرفان وان شانا پیدا مې که بادا پس تاین قومن آخرین قوم نور قوم نور مې پیدا کړ غي مې لرک دای تفصیل له فلما احسوا باسنا دا عذاب تفصیل له ارګه چې محسوس کلی دا غي محسوس ته عذابنا عذاب زمان ویل دو ورجعوا واپس راځي خپل ځایونو ته الى ما اترفتم فيه هغه ځایونه چې تاسو پالل شوي فيه پاږي کې خپل دیرو ډنډو ته کلو ته واپس ځای کنه ومساجنکم ازایون تاسو خپل کورونو ته ځای لعلكم تسالون د پاره تاسو نه سوال کولای شي يسالكم عبيدكم حامدین فضائے فعل شوخا حامدین فضائے فعل وما خلقنا السماء بل ورته ودل دای ورته وی ولې تاسو دا عذاب ته ورې د دنیا اوس ورته وای د دې عذاب او بچکیږي چې اعتقاد ته وکي چې خالق د اسمان خالق د زمې کې اومنه نو ته به د عذاب نه بچ شي چې ته خالق د اسمان ومني خالق د ځمکې ومني خالق د مخلوق ومني چې د دې په منځ کې چې دا هر څه الله پیدا کړی دی او په حکمت الله عالم دی په حکمت الله عالم ما خلقنا السماء دلیل عقلی دی ما نه دی پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکا علویات برکتا وما بینهما اپمیان دې کې د دې په منځ کې چې کوم مخلوق د طالبانو هغه تاسو ته نشم ویلې ما بینهم لاعبین عبث عبث لاعبین توکی عبث دا د توکی لمانه پیدا کړی دا لوی امتحان دی تاسو دا وایي چې د اسمان مکه علا مخلوق له پاس هدي پیدا کړی دي اتخذ الرحمن ولدا ذات وایي ملتنا هغه چې ما در من الحور والملائکه حور دي ملائکی دي غلمانان دي عجیب مخلوق دي نو تاسو ویلای باندې زمو کې د غلو کاندوانو تاسو کې مینه وو تخفل ځان ته وګوره ما ته غداتي مخلوق دي ملائکی حور اګه نیولې وې نو ما دا مخلوق نور لګته دا دی مخلوق دی چې آریان بچي الله وی بل نقذف بلکی ولم نقذف راولم بالحق فحق ولم په حق باندې حق راولم على الباطل په باطل باندې حق راولم په باطل باندې په شرک باطل شرک دی کفر دی نو چې حق راشي یو په حق لاري بل په باطل فاذا هو ذائق نو دا نه دا باطل چې لري څون کې دي چې حق راشي باطل دي ولکم الویل تاسو لر عذاب دې مما تصفون دا غني تاسو بیانوي الله تعالی سره د ولد او د شریک نه کیف ما تصنون ما نلو سرنګ تاسو الله تعالی شریک جوړی تصفون ان الله من والزوجات والزوجته والشريك څنګه تاسو بیانوي الله تعالی لره د ولد زوجي شریک نه دا الله تعالی ساجت دی دي ته وګورئ وله دی الله تعالی د پاره هغه چې پاسمانونو کې ول ارض اپزما کې دي ومن عنده اغه ملائکه چې په دې ځلا لا یستكبرون تکبر نه کوي هغه تکبر نه کوي ملائکه عن عبادتي د عبادت د الله تعالی د بلنې د الله نه د عبادت د تسبيح د بلنې ولا يستسخرون او نه غي ستوريكي ولا يستسخرون او نه غي کې ستړیواله راځي ستړیواله پکې نه راځي دا سي الله تعالی مخلوق پیدا کړل ټول پر عبادت کوي او بوج په ناراضي یو انسان دې په بوج راضي ښه یسبحون الليل والنهار تسبيح وي د شپې او د ورځې د شپې ځان لا او د ورځې ځان لا د شپې لګیا دي د ورځې لګیا دي لا يف ترون په دې کې سستی نه راځي لا یفترون دای کی سستی نه راځي ښا ته ناراضی په کې راځي تړې تړې موږ تاسو غوښتل یو وقفه او کې دمه او کې نه ملائکو کې دا نه راځي ښا ام اتخذوا الهه یعنی دې الها بوتان شکایت ته یعنی دې خدایان مثل الارض من الارض تزمکنا دا دې عقیده ده د زمکه نه تاسو دې دې دې زمکه هم یون شرو یون شرو دې پیدا کړی شي وی هم یون شرون دای با جون جون دی کول کول شي بل ژوند کې لو کان فیما الاتن کچروي په دې مکه اسمان کې فیما په دې مکه اسمان کې الاتن بل الا الله غیر الله غیر د الله نه بل علاوه لفسدتا مکه او د اسمان نظام روان شته یو وی باران بکو بل بوي نه بکې لوی غوبل بو یو بوي ګرمي د یخني دا ولم ابل وینا ګرمي وي نو دا یو خلاف رانه ا جواب ما کړی خو تاسو خیال نو اتفاق نه کړی کنه نو د دنیا محاوره مسلم د اتفاق نشی راته ده درویشان در گلیمی می خصبت و دو باشان در اقلیمی نمی گنجد هغه جواب دی اما فسبحان الله دلته جواب ورکړو نتیجه دا ده دلیل فسبحان الله پس پاکی دا الله تعالی لره د شریک د ولدنا رب العرش چې رب د عرش دی الى الفرش غیر محذوف ده رب د عرش دی عما یصفون دا نشدي بیانوي تاسو چې بیانوي الله تعالی لره ولدل شه دا الله اختیار دی اوس الله یو یو مړی بل ژوند دی کوي یو مالداري بل فقیر کوي یو نا جوړ کوي بل جوړي یو په مصیبت گرفتاری بل په مزو باندې خدا الله کوي نو الله وي زما کارونو کې به سوال نه کوي ته خدای ته چل نه خېخه د مخلوق خله باندې خله دغه مخلوق دی خلی برغول نشته ده کنه دای ما ته وای لا يسأل عما يفعل سوال باندې شي کول لاغنه چې الله یو کې دا عظمت د الله ته اشاره ده الله چې وکارو کی سوال انسان باندې شي انسان به سوال نه دا الله په کارونو کې تقوا ته شل مخیا هم يسألون فيما بينهم دای دې سوال کې په ما بین خپل کې الګا د لوخي دی وینځل کنا ته وختي پاسا خپل کې سوال دا کار دی ولې ونه کدا او کا یا ته چرته تلوي په خپل مابین کې سوال کوي او الله په کارونو کې سوال مکوي تا مداخله خدای ته چل خي نعوذ بالله تاسو وو ورېدلی کنه دا ته خرافات وي برباد وي او اوس خو بالکل کفر ده خان اوس بدا دي دا کشر ګل لکه نه کې اسلام مزنی بیا د ښکارا اسلام ته کنزل نشي کوله نو په مولا راتاو شي مولا ته کنزل کوي چې مولا ته کنزل کوه دا کافر دی ا دې کافر فقها ټول لیکي علماء ته په اتفاق کنزل کوي وګوري فتاوی ټول دې کافر دی ښا دې مولایانو دا دا دې په مولا کې حضرت عمر راغې وشوي ابو بکر راغې امام صاحب راغې اصحابه پکې رالل اټول مولایان نو نو کافر شه سړی نو دې هغه نشي وایي چې اسلام ته کنځلو کې مولا باندې راوګرځي نو موږ د خور په کوس لړې استادیم کافر وی کافر بچیا بیا چې دنه پیدا شي او کافر ني د اسلام تصور مو کوي دي خلکو نه ښا جهل زیات ده کفر وای جهل زیات ده کفر نه د جهالت د وجه نه کافر شو دی بدی نه پوي دا خلک لیږي د خدای په کارونو کې به اعتراض کوي لا يسأل عما يفعل سوال بنشي کوله هغه چې الله یو کې هم یسالون دې دې سوال کې په ما بین خپل کې دا شکایت بیانې ام اتخذوا من دون الله الی زي ما سوا الله تعالی نه الہ نور خدایان قل ورتوا هاتو برهانکم پیش کې دلیل نقلی ته نقلی دلیل پیش کې په شرک باندې هاذا دا قران ذکر النسیت ته من دا غچا معي فی زمنی چې ما سره دی په زمانہ زما کې و ذکر من قبلی او نصیحت به من دا غچا قبلی چې مخکې زمانو مؤمنانو مخکې چې کوم ایمان راوړي ابراهيم عليه السلام نوح عليه السلام زمانہ کې هود عليه السلام صالح عليه شعيب عليه السلام هغه ټول ته من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکې اکثر د دین ډیر د دین د پیژنې حق فهم معرضون دی اعراض د حقنا د توحیدنا نو حق او توحید نه اعراض کې ډډه کوي خانه وما ارسلنا من قبلك ما نهلګي په خواطانه من رسول یو رسول سره پار الا نوحي الی مگر ما وحی کولا غتا هر پیغمبر ته ما وحی کړی دا هغه هر پیغمبر ته وحی دا طالبانو انه لا اله الا انا انه شان لا اله نشته متصرف خالق رازق الا انا غیر زمانه الا انا غیر زمانه فاعبدوا وحدوا توحید الله قبول کی فاعبدوا بندگی کوي یعنی توحید قبول کی د الله ټول ته وګورئ چې امر دارانګې دي چې توحید قبول کړي دا مقصد د ما قبل شقه هر پیغمبر دا خبره کړی دا هټول پیغمبران دی خبره لته لري ښا مار صلی من قبلك من رسول یو رسول الا نوح الی انه لا اله الا انت فاعبدوا بس دا مقصد د مخکې تل سبق دا مطلب دا نتیجه شو سمرای شو او شکایت ذکر کوي وقالو وایدا کافرات اتخذ الرحمن ولدا نیولې د رحمان ولد الله تعالی ولد عیسی ابن الله عزیر ابن سبحانه پاکی د الله تعالی د شریک نه د ولد نه پاک دی الله تعالی بل هم عباد مکرمون بلکې دا پیغمبران اولیاء اولیاء پیغمبران هم عباد دا بندگان دي مکرمون معزز دا معزز دی الله څخه دا پیغمبر معزز وی اولیاء د الله دوستان دی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم لا يسبقونه ملائکه لا يسبقونه سبقت نگی مخکوال نگی دی الله تعالی نه بالقول په قول سره وهم بامره او دا ملائکه دا پیغمبران لا اولیاء به امره په امر د الله يعملون عمل کوي ټول ټول تشابل شقا ملائکی انبیاء اولیاء مؤمنان يعلم دا زوی يعلم في جني الله تا الله له ولد د شریک سره جته دغه د ولد او د شریک ورته جت نشته يعلم في جني الله تعالی اوس کدا چاوي چې زه متصرف یم زبدا کار کو نو الله وی و من یقل هغه چا چې قولک منهم د دې انبیاونا د ملائکونا د اولیاونا منهم ټول تدابیر انی اله ز متصرف یم ذی لا یم من دونی ما سوا الله تعالی نه متصرف یم انی الہ زب تصرف زماله اختیار زماله ز الہ یم فذلک نجزی فذا جزا ورکم ذل جهنم كذلك نجزی الظالمین دارنګ ز جزا ورکم ظالمان لرا ظالمان لرا جزا ورکم دا کافران دی داوی وای دا کافران داوی که فرعون وی انا ربکم الاعلى ما علمت لكم من اله غیری نمرود ته وګوره نور ډیرو د خدای داوا کړی دا د پیغمبري داوی خډیر کړی نو دا نجدي جهنم ځای جهنم دی پوری رد کو فاقیدی د مشرکانو باندې شکایات پیش کړل اثبات توحید راغې وښوی او دای رد ته دی په الہ او ټول باندې راغې او کچا ذات خبر او کا اذا الایم یا زما تصرف دې نعوذ بالله زبدا کارکم نجزی جهنم جزا به ورکوم جهنم زبې جهنم ته او تعالی تر ځان شریکه الله سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفات وجوبیه او د الله کې صفات وجوبیه د الله شپږ نیمه شلې دي تلخیص العقائد شپږ نیمه شلې دي ګرګړي دي یو کې ورته مخلوق شریک نشته دي نو څنګه تاسو الله تعالی سره شریک وای زناورو اوس ورته دلیل عقلی وي په عقل باندې اسمان مکه معلوم څه څنګه پیدا شوي اسمانونه څنګه پیدا شو دنیا څنګه پیدا شو د دنیا د پیدا کېدلو تشکیل خیبه شکل تشکیل دا دلیل عقلی دی دا په مخ کې دلایل توحید بیان شو په دې کې دلیل توحید منکرین توحید تا تذکیر به اعلی الله مخ کې ورکړ شو او تذکیر بما بعد الموت نو اکثر له حکم د کولی کنه ده کې کول ویخه ملائکه خو د وبونه نه دي ژوندای ملائکه له وبونه نه دي ژوند او اکثر له حکم راځي لکه مو ټول دارو مدار په دمان دی نه په دسه دارو مدار ده دا مقصد قران په عرف نازل شوی دی عرف کې دا وایي ان السماوات والارض كانتا رتقا نودا بند پیوست هوا لرجن قدرتی دی کې وب پیدا شي د دې خلک کې وب پیدا شي هغه یو ساعت کې تیر کی دا پاغي ژوند دی تا نو دا خو بنت کې وجالنا من الماء كل شيء حي ملائکه خو بنت کې او کل له اختیار دی کل ذکر او وقا هاي نه چې کمقل تلې وي چې وي اوس تشکیل د اسمان د پیدایش څنګه وو کان تارت قندا بیان دی ایجاد د اسمانونو عالم علوی او دا ایجاد عالم سفلی د زمکه حدیث شریف کرا دی کان دره فنظر فنظر الیها الله دا یو لوی ملغله روا یو لوی ملغله روا الله تعالی ورته وکتل چې وی قتل نو د هیبت نه دا ویلې شو ویلې ذره ذره شو ویلې شو قالو له مال غلره وا یو مال غلره پیژنې وي ډیره غټه مال غلره وا الله ورته وکتل نو دا د hebat نه شو ویلې شو ویلې چې ویلې شو نو بخارا کې ویل شي دا ویل کېږي یا د خو شي نه ویل کېږي اوس په دې سره کې خو خو ور کې نو دې ته یو بدل نو دا hebat نه دا ویل شو چې ویل شو نو بره جوړ بخارات شروع شو نو په برت لل لل لل لاغینه اسمانونه جوړ کړ دا ته اسمانونه ته جوړ کړل او د کته چې پاتې شو نه هغه زمکه شو دا هغه ملغری کته ایسا زمکه شو نه دنیا زمکه شدا دا هغه ملغری دا او دا اسمانونه چې دي دا بخارات دا هغه ملغری دي دا دا تشکیل د اسمان دی کانتا رتقن هو دا بند په غیا سره بوټو ونو تخونه په کې نوستیو دا تخونه ټول نوستل پس مګه کې دا ټول تخونه جنت نه راغلي دي ښا دا مګه کې چې سوي نه دا ټول د جنت نه راغلي دي آدم علی السلام نو وینوستل پراتو نو چې باران په وشو نو دا زرغون شو دا زرغون شو زمکه او سر سبز یادو خرشاوا او یا یو سر سبز چې ته جوړ ډکی ونی دو درې کال کې ونی عجیب شي ونی بوټي بوا خو دا بنیان ولا انسانان ولا ټول دای نظام په پیدا کړ نو باران به ورېدو او زمکه به زرغونه کوله دا ایجاد د عالم علوي دا ایجاد د عالم سفلی نو په دې او خبره دال کوي چې دقه شان به د ازمکه اوچو نو تابت پیدا کوم ټول قیامت نه مني دور من غلره چول شم داغي نظم کې اسمانونه پیدا کول شم او ستا دریګه د قبر دی هغه نشم چولې نو ته به پیدا شي یو او دوی بی جات دا چې دې مکی اسمان ته وګورا دې ملغلری ته وګورا دا ایجاد د مکی د اسمان ته قرآن وګورا وګورا نو ته چا پیدا کړی ته ما پیدا کړې ها ته ما پیدا کړې اوس ته ما پیدا کړې د کم ځای نه ها من بطن الام د ګیری د مور نه د ګیری د مور نه ته ما پیدا کړې او دنیا ته میراوس په اته وای دا زناورو نو بیا بنده شو نه نه نه دا بندو هل اتا على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا نو استادان نه بندر جوړ کو زناور شادو دې ځان نه جوړ کا او دا ټول کافران شادوغان دي دا ټول کافران میلوګان دي نه میلوګانو کار کوي د شادوګانو کار کوي دا ای کار دی رامیتو رضالت کمسلتو بدغه کا تا ځان نه میلو جوړ کو تا ځان نه شادو جوړ کړه غړیږي بل دوکا ورکه ضرر راته پلیت شیش وي پلیت مردار شي دې ځان نه جوړ کافر مردار او اشادو مردار ده دې ما دې غاړ غرو ته ځای کنه مری غاړ ته بلار سړک سره ګرځي دا شادو ګان ډیر آرامیان دي تقول کوي وام دقه دی هغه تا ځان نه دا شی جوړ کړه ته خو ما داسې قیمتي ملغلره پیدا کړې تو خو بیش قیمت عمل غره او که کلمه دی وی لا اله الا الله محمد او که دا اسمان او دا زمکه خالق دی اومنو لوی مقام دی اکو دی نه مننه بندرې زناوري شادوي کی دړې سپې دا نور بیا عطف ښه خیال لوي د اسمان پیدایشت د زمکه فصارت مان ثم رفع الهواء فصارت سمان وما بقي صارت ارض فعلى هذا يكون بيان تشكيل عالم العلوي وعالم السفلي والمراج بيقول كانتا رتقا ففتقنا لا يخرج منهما شيئان شيئا ففتقت السماء بالمطر وفتق الارض بالنبات قال هو قول والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع وقال ابو جعفر اولى القول في ذلك بالصواب ولم يروا ان السماء والارض كانتا رتقا من الان ففتقناهما تشكيل لعلم علوي او تشکیل د عالم سفلی په دې کې د انسان په دې کې د انسان د ژوند په دې کې د انسان د راتلو په دې کې د انسان د تلو د ټولو بیان دی ما او تا غوندي واخرو دې شو د چا یاد یو پوری جد الخاب شو د ګل رنگ وجودنا وجعلنا من الماء كل شيء حي الله وی ګرځولې ما د ابو نار یو شی حي وبمل لذات ایجاد دا سی وبم دلا کم ځای ساتم دلا کم ځای ورو ورو می وخت په وخت ساتم بیا ینابیع الارض پر غونو د زمکه کې سٹور کوم دلا تا دا غو سٹور کولو حال خراب دی یو ډیم جوړې کو نه دی وشلېږي زیاده د زمکه کې سٹور کوم بیا هم کویو کا ټیبلو کا وبن راو باسم فائدہ الله کوم وبستور کوي موږ او نقصان ته نه لار شي صفا او مراودي وجعلنا من الماء كل افلا يؤمنون اي ایمان لري په ګرځون کې دي دا وبچا ګرځول دي د اسمانونو چا پیدا کړی زمکه چا پیدا کړ بند کولاوي کړ دغه شان انسان بند درونو انسان بند دی خو چې کله دې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد دکی انوارات دکی بوټي دکی اعمال دکی عبادات دکی ذکر او اذکار دا پشان دغه بوټو دي ښا الی یقعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع روان شي بګي چې اسلام تراجي دین تراجي اول کفر کیو ګنده شی او یو بد دې په اسلام تراغه دغه انسان دی اسلامي قبول کو دا الله تابعدار شو دومره قربت الله تراغه چې تاسو مو او الله دومره وجته لکه اسمان چې اوچتله آسما سجده کند بحر زمینه کې درو آسما سجده کند بحر زمینه کې درو یک دو کس یک دو نفس بحر خدا بنچینت اسمان زمکه ته پسخیږي و زمکه څه خوش قسمت ای یو سو کسان تا ته الله ته پسې د پراته دي جاړي تا ته پراتی پتا کې الله ته په سیده باندې جاړي دغه جړا د وجه نه مونږ بچو مونږ تاسو بچو خانه الله ته خلق پراته ده په سیده په حرمینو کې پراته ده کورونو کې پراته ده شپې پراتی د رد پراتی ځکه مونږ بچو آسما سجده کند بحر زمینی کې درو آسمان پسخیږي سجده کند یعنی پسغیږي زمګی تا آسما سجده کند بحر زمینی کې درو یک دو کس یک دو نفس بحر خدا بنشینا الله ته پسې دمانه پراته دي اسمان وای وسه خوش قسمت ہے ود مکی اجه په کوم از مکه تی دنه لګي المسجد الارض كلها مسجد دی امت الله از مکه ټول جماعت کړی دا میره کې هر ځای کې الله ته پروزه اوچت بدی کی رفعت بدر کی دلا اوچت بدی کی رفعت بدر کی او ګرځولې بدل ما او به مفید شه دي دا مسلمان ما فائدہ رسي ښا دې د دنه بکار تي مسلمان فائدہ مسلمان فائدہ رسي کنه ګرځي دین خي خلکو ته فائدہ رسي کچم گاوان کلی کی مخلوق تا حتا او ما ملکت ایمانکم ټول ته فائدہ رسي امداد کی خلق له خیر خوای کی لیدی کی انسان کار خیر خوای دی وجعلنا من المال افلا یمن وجعلنا فی الارض غزولا فرما کی رواسیه غټ غټ غرونه دا غرونه په دې ځما کې ښه انت مید بهم چې قضیده د ازمکه فتا سره د ازمکه قضیده په دې باندې نو الله تعالی پکې غرونه ټکول برابر کم وزن برابر دی ګوره ښا ندی په لذي کدا زیات او داسې بوا کدا زیات او داسې بوا تابعداري د حق ده ومنه التوحید والاسلام مقصد د انسان په اسلام د توحید د روح په توحید کې مرګ اسلام کې مرګ د مبارک بیا بیا روزه کې دا رحمت ختم شو نن رحمت اخیری ده اول رحمت و ثانی مغفرت و اخر عتق من النيران خدای دې موږ ټول پر رحمت کې راوړي سه یسبحو لامبو وهي الشمس خپل ځای کې روان دي قمر خپل ځای کې روان دي لا شمس ينبغي لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار بیا دلته کې فلاسفه ته ګوري هغه به کې ځان نه پایدې جوړي رسول پاک سوې وي که د دریو فائدو نه پستورو کې چاته واوي ژوند بلباد دی ماهر نجوم لیکلې په دې بورډونو باندې غلط ماهر ابجد لا نه غلط یو فائدہ پستورو کې دادا وبالنجم هم يهتدون رجوما للشياطين دیمه فائدہ دادا او دریمه فائدہ څه ده دریمه یو ستوره دا دنیا په کې او سل دنیاګان هم په کې راځي دومره غټ غټ ستوري دي خان دا یا ساتي دا د الله د عظمت او د قدرت دلیل دی شپه مخ کې کړه را دي رستو کړه ځکه تیار وا هغه صورت کې تیر شوی دی او رد رسوران انسان جاهل یا نه پويږي اسلام راړي دې پرانا کې شو لکه شمس تور رڼا کوي او قمر د دې شف نه رڼا اخلي نو ته د بل نه تقلید او کا ایمان راړه کنه مسلمان ایمان راړه ته ایمان راړه کلن فی فلکن ټول په فلک کې یسبحو یسیر فلک فلک کې فلک څه ته وای ابن عباس وای الفلک السما فلک اسمان ته وای ښا په اسمان کې لامبو وای فی فی فلک فی د پار ظرفیت ده فی فلک په اسمان کې یسبح لامبو الله نظام د خانه چلایي چې برو ګوري کسمک فی الماء لکه سمک مې په وبو کې رواني نو به بر رواني کنا پکې رواني وبو کې نو دغه شان د استوري او نور سپمای د پاسمان کې رواني سما وی برتا بر رواني وجعلنا وما جعلنا لبشر الله وایمان هغه رولې د پاره دی بشر دی به وی د رسول پاک به مرشي خلاص بشو تینا همیشه پاتې شي لا یکون کذالک نه ځکه دا الله وی زما قانون دی قانون زما څه دی دا دی خلا بد کل نفس هر یو نفس چې سا اخلي ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی دا زما قانون دی هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ونبلوکم ازمیکم تاسو باندې په ژوند کې بشر په شر سره فقر فقيري راولي چې صبر کې او کنه کافر کېږي ول خیر په غنا سره چې شکر وباسي او کنه فتنه امتحان دا دا فقر امتحان دی لا غنا امتحان د طالبانو فتنه امتحان ازمیخ الله ازمیخ کوي په موږ باندې کله بر تخی کله بر انا در تخنی ویلینا ترجعون ما تبراجی شي دا امتحان ده بعد الموت فيجازيكم بهما پدې فقر او په غنا دواړو باندې اجر درکو فإذا رآك الذين پا وقت چې ویني تعالی رسول پاک تو یا کسان چې کافران دي پیغمبر ویني لار کوڅه کې يتخذونك انني تعالی الا هزوا مگر پټو کو سرا څنګه ټوکی کې قالو وي هذا الذي دعا پیغمبر یذکرکم چې ذکر کوي تاسو یذکر الیاتکم چې ذکر کوي خدایان تاسو به زم په زم سره وای دې زمونږ خدایان دا پیغمبر دې بد وای دا ډیر بد وای زمونږ خدایانو بدوي دي دا لغه يذكر آلهتكم بالذم وهم بذكر الرحمن دي په ذکر الرحمن سره هم کافرون کافران کی کافران کی په ذکر الرحمن سره نجد رحمان ورته وای نمن مر رحمان ولكفر يطلبون المعجزه دي د کفر د وجه طلبي معجزه خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی انسان د تلوار نه د طبیعت کې تلوار د طالبانو خلق الانسان من طين وخلق الطين خلق العجل نسله معنا د عجل مجاهد ته وایو انسان پیدا کړ د عجل نه آدم علی السلام چې پیدا کړ الله تعالی بعد کل شيء اخر النهار من يوم خلق الخلق بل تاتی بلکې را بش دیتا دا قیامت بغتتا ناگاها ناساقا اکدم براجی فتبهتو پس حیران بکی دی لرا قیامت به ایران کې قیامت موږ یو سره ریان کړیو بیا بلاسي هغه خو بد حال لرو و سره ریان دی دا اوس په خلق سوچو فلا یستطيعون ردها طاقت پنه لري دی در واپس کول د قیامت چې واپس کی ولا هم ينظرون نو دای ته مهلت ورکول شي لتوبه د پاره د توبې ایمان راړلو ایمان بیا نه قبليږي چې نور د قبلې نه راوخیږي بیا ایمان نه قبليږي ولقد استوذئ برسل تسلید خرج لپاک ته مخفقېږي ما حبيبه تسلی ورکړي په دې در ټوي کړی شوی دی د رسول الله سره من قبل کا په خواص تعالی فحاق نازل شو بالذین پاکستان باندې سخرو منهم چې ټوي کول دي سره پیغمبران سره ما عذاب کانو بی استاذون چې دې استهزاء کول پیغمبران سره دین سره اسلام سره ټوي کول الله جوړ عذاب کړ عذاب کړ او زیوی موږ به بچو موږ داسې پاخه امارتونه جوړو چې عذاب نه موږ بچو موږ داسې امارتونه کته تا خاني جوړو د عذاب نه بچو نو قل داغي جواب ده ښا تبه د خدای د عذاب نه بچي قل ورته وای من یکلوکم سوق ساتي تاسو حفاظت کوي تاسو ساتي تاسو په باللیل پشپکه والنهار درز کې من عذاب الرحمن د عذاب الرحمن نه مخاطبون لا يخافون عذاب الله الانكار دا چې خطاب ورته کې دی نیریږي د عذاب د الله نه بل هم عن ذکر ربهم بلکې د قران د ربنا معرضون اعراض کوي قران نه ډډه کوي ناراضي قران ته دا دلایل ورته ته قل من یکلوکم څوک ساتي تاسو من یکلوکم سو حفاظت کوي ساتي تاسو د شپې او درځي من الرحمن د عذاب الرحمن بل عن ذکر الرب بلکې دې د قران د رب نه اعراض کوي اهم يمنعون عذابنا بانفسهم دې بزان خلاص کی د عذاب زمانہ نجي عذاب را لن تبخلاش ام لهم آلهة الي لر آلهة دي خدایان دي تمنعهم عذابنا چې من کې دی لر د عذاب زمانہ من دوننا ما سوا زمانہ لا جواب لا اذ هم جواب اس لا ذکا لا يستطيعون نصر انفسهم طاقت لري دا خدایان لري د مدد ځانونو خپلو ولاو منا ان زمانہ په امن او په حفظ سره حتا در دې پوري حتا طال عليهم العمر چې وګد شو په ایماني زمانہ فلم يروا العذاب فانكروا منكر شو خو چې سل 200 درې سو کال تیر شو نو غیمون وینم عذاب نه لیدو قیامت قران غي الله ويفلا يرون ايدي نغوري انانات الارض ذرات مکه د نن قصوا کوم دې مکه لمن اطرافیا د اطراف د مکه نه افهم الغالبون دې دی به غالب شي دې نګوري چې راتل کوم مکه ته نن قصوا نفتحها فتحکم د مکه اسلام غالب کیږي اسلام راضي او د زمکه د کفر کمیږي ازمکه د اسلام سی واقعيږي دې ته نه ګوري دی اسلام یو ځای کې مکه کې مکه نه لړ مدینه ته د مدینه نه لړ دنیا کې خور شو نو دنیا فتح شو کنه په دیر شکاله کې پنځه حکومتونه رسول پاک مؤمنانو واغستل پینځه حکومتونه ښا او دور لویس د فارس حکومت شیعگان ایران دا ډیر لوی حکومتو دا ډیره زمانه وی وای غست په دې ښکاله کې ها نو دا زمکه د کفر کم شو کنه او زمکه د اسلام هغه لاړه زیاته شو نو زمګه کموم کمی دا مطلب د کفر زمګه کموم دا اطراف افهم الغالبون الی بغالب شي نو مؤمنان بغالب شي دی به کمزور شي نو غو شو شوی دی او بیا به کیږي په زمانه د امام ماضی صاحب کې قول ورته دا اوس دې کنه دا دا ټول لا خو ته مشکل لري نه ته نه سم مسلمان ویل شي نه سم کافر څه پته نه لګي کار دا شکل شبات ته وګوري مسلمان او لګیال د کافر د پاره کار کوي مزدوري د کافر د پاره کوي ایجنټي د غي د پاره کوي جاسوسي د غي د پاره کوي کار د غي د پاره کوي انا دلته دي قل ورتوا انما انذركم پته تر يرون تاسو بالوحي په قران سره نفخه یو رائحه بوی بوی قلیلا ان عذاب ربک لعذاب درفتانا ليقولن نقام خوبي دي او لنا اي افسوس دي په موږ باندې ان كنا ظالمين پتی درو موږ ظالمان موږ ظالمان خدلا عذاب نه لیدل کنه مونته بوی وسک کنه یو په خپل ټکی ښا دا بوی دی ولا خدای ورکی چې ټیک شي اوس بل په دا وړي کافر کیږي وان کان کجروی دا عمل د مسقال حبه په مقدار یو دانه من خردل توره اتینا بها راتل بوکم پایمان وکفا بنا حاسبین کافی هم د حساب کوونکې مبالغه ده په تحذير کې یعنی ذا عالم يم حساب کې کوي غا عالمي او حساب کوي نو حساب وسره کو ازبا کا او دا حساب ور سره کو دا ما لیکلی دي په هر صحیفه کې په هر کتاب کې ما لیکلی دي په هر صحیفه کې په هر کتاب کې ما لیکلی دي وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين په هر کتاب په هر صحیفه کې ما لیکلی دي ایو کتاب دا ته پیش کوي دلیل نقلی دلیل وحیم دی او د موسی علی السلام چې کینه د عقلی شي موسی علی السلام صبر کړو په محنو ابراهیم علی السلام صبر کړو په اور یعقوب علی السلام په فراق د زوی لوط علی السلام په zarar د قوم نوح علی السلام په تشدد د قوم داوود علی السلام په جهاد عبادت کو سليمان عليه السلام په نظام دا دنیا باندې ایوب عليه السلام په بلا اسماعیل عليه السلام په ذبح حضر لا ادریس عليه السلام په ایزاد قوم زنون صبر کړو على حبس في بطن الحوت دي ټول پیغمبرانو صبر کړو رسول پاک ته وی فصبر کما صبر اول العظم صبر کوه لګي صبر کړو صاحبانو دا وکفا بنا حاسبین زه حساب کوونکې مخا حساب بزکو ته فکر مکو غته او دلیل نقلی بیانې ښه او کتابونه بنی اسرائیل ته وی ولقد اتینا فدی درما ورکم موسی علیہ السلام ته هارون علیہ السلام ته الفرقان التورات الفارق بين الحق و هر آسمانی کتاب جدا کون کې د حق او د باطل خا هر آسمانی کتابونه تعیفی حق او باطل جدا کوي دا توحید دا کفر او دیا رڼا رڼا دا هر آسمانی کتاب کې رڼا وي قران کې رڼا نه ورونو څومره رڼا دا قران کې وګورئ چې تی اوه تا ته د قران رڼا معلومه شي لکه به رڼا شي قبر کې به رڼای میدان قیامت کې به رڼای جنت کې به تر رڼای رڼا اجي چاني ویل هغه د قران د رڼا نه خبر ده قران تعالی نور ډیر آیاتونو کې ویلي ښا انزلنا الیکم نورا مبینا نور ورته وای نازل مکتا ته نور بیانون کې نور خدای خو جوی وای کنه یو جانب انی ورته معلوم دی نه قیامت فمن الساعه د قیامت نه مشفقون یریدون کی د غیب نه دی نو قیامت نه لري خدای قیامت را خدای زمون حال خسته کی موش مرګ نه لريږي د غیبو مرګ را روان دی قیامت را روان دی دی یری په هاذا ذکر دا قران پاک ذکر دی نصیحت دی شرافت دی عظمت دی مبارک قارئه طالبه خادمه سامعه مبارک باب لازمی په معنا د متعدی ګرځول شاه ولی الله په ویل دي ښا باب برکتی دی کثیر الخير کثیر النفع دا خدا معنا شو نه باب لازمی په معنا د متعدی وګرځو مبارکن قاری او سامع او خادم او طالب او عامل هو ټول له برکت ور کوي انزلنا او معنا ذکر کړی دی دلیل له معنا ذکر کړی لا ترون فی ذلک افانتم له منکرون تاسو دې قران در ناشنا غلون کې انذار نه مانی وکيف الانذار ببدع دا انذار يرول خو نوې کار نه دا خو ابراهيم عليه السلام نوح علیہ السلام شیس علیہ السلام دا ټول پیغمبران ما دیږي نه دي ولقد اتینا یو ورته بیانې پته یې رسول دا مون نش مون یت مش نمونه خروار وي ټول پیغمبرانو دغه دعوت خور کړل خدا د سو کیسې ذکر اوالي چې دا ټول خلک دا نور په قیاس کی دا نور دغه 1 لاکھ 24 هزار پیغمبران بعضی 2 لاکھ وای دا ټولو کې دی خو نه دی راغلی قران کې خو اپیدوشتو پیغمبرانو کې دی راغلی فهذا ذکر ولقد آتینا ابراهیم الله وای ما ورک ابراهیم علیه السلام ته قبل موسی رشد او نبوت ارشاد نبوت من قبل فقاد موسی علیه السلام نه وكنا به عالم او به په مقدار د تبلیغ لده راوت میدان ته وی دا تاسو عالی هدي نور ته ستوري ته سپومای ته نور ته ټول غایش الا احب الافلین د دوز نګړم غا افلا تا زدی خدای دا خدای الله مخلوق دی دا پریری دا کاغذونه په خواره کې او شکلونه جوړ کړی دي تماثيل بوتان التي اغا انتم لها عاكفون تاسو دې لپاره عبادت کوونکي عاکفون عاکفون عابدون عاکفون فغي عبادت کوي دا غي عبادت کوي دا څه شي دی ابراهيم عليه السلام ورته وي اوس الله تعالی ابراهيم عليه السلام ته قالوا غيوي قومي وي وجدنا آباءنا منتي من بلاران قلا عابدين دغشان عبادت بکو غي دي لر عبادت کوونکی دي دي پر عبادت مونږه کوم کو نور نو خبر ها پته هون کوي ها نور مونږ خبر وي دغشان ما غي کول مونږه کو قال او ورته امام راغب مفردات امام راغب د آباءنا په الف کې معنا کوي علما په خپل لاس یې بوت کې پرې لري په واجوي په خوشبوئی په لګوي به ورته نازي مرمن کو نه ورته پروتي خدای دې به خو باسه تاسو څه ناورو کار کوي ته انځوان دومره کم په دې په خپل لاس یې دوره شي جوړ دي هغه بکی دي بیا ورته پروتي وتق خدای دې به خو باسه عقل په کې نشته کنه قال قالوا ودي اجيتنا رسولا اته موږ ته راغلی رسول دی قوم پلار او دی ټول وی دی خلق مو اجئتنا اته راغلی موږ ته رسولا رسول بالحق په حق سره فی قومک رشتیا ته موږ ته رسول راغلی ام انت من اللاعبین یا ایت د لبی کون کنا یعنی ټوکو کون کنا عبث کون کنا یا موږ سره غپ لګي کله رښتیا وای ام انت من اللاعبین لبی کون کی فی نسبت الى الدلاله چې موږ ته دلالت نسبت کې دا دې غپ لګي کې رښتیا وای اته رښتیا رسول نو تا دار ته وای ابراهيم عليه السلام ته وای قال وی ورته ابراهيم عليه السلام بل وزنا ورخ بل رب پیجنې دا څه شي تاسو دغه کوي قال وی بل ربکم بلک رب تاسو رب السماوات والارض پیدا کون کې مربي پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو ده پالون کې د اسمانونو د زمکو ده هغه اسمانونه زمکه اهل د زمکه پالي فطرهن پیدا هغه ذات الذي اغذات فطرهن وما فيهن کې راوستل الاغي شمارلو کې څه فائدہ هم نشته ځکه الله تعالی وي تاسو نه پیژنئ زه په عالم يم فطرهن الذي اغذات فطرهن چې پیدا کړی دي دي زمکه اسمان کې وانا ابراهيم عليه السلام وي لست اقول ذلك بالظن زدا په ګمان نه وام وانا على ذلك ذ قديمان من الشاهدين لشاهدان نه موقنين دي يقين كون شاهدين شاهدان نه ته په دې گواہی کو زمکه اسمان کې چې سدي الله پیدا کړی دي او نه تاسو ته معلوم دي ان ټول ما ته معلوم دي نو دوی ورته یو نه ته زموږ خدایانو لا بدلې وای دې ته څه نقصان رسول دي ماته دې رسول وی تاسو ته رسي کافر کوي کافر شوي مشرکان شوي تبا شوي دنیا آخرت تبا کو زما دې سره خو دښمنی نشته دي او بوتان دي تاسو په خپل لاس جوړ کړی دي چې وړو ګډوري دی وړو به د ګډوري نه جوړول نه یې دغه ما خو دې تر دا نه خو تاسو تاسو ووی چپ شوی دی ډیر لوی کارونه کوي منګلا دې څه کارونه کوي وای مونږ ته خیر غواړو مونږ ته ساز زموږ دې ځخه پوجو پاټو کو لار شو چورای و او صفائی و کو بیا زو بیا زمون رس خطی رشی نو مدین استاس رس بکم آباد تی رشی در رد نشپنشی جوڑو در شپی در رد نشی جوڑو یو الله دې د رد نه شپه جوړي د شپې نه رد جوړي دا خو یو الله کار دی وانا ابراهيم عليه السلام ورته زه په دې باندې شاهدانو نه زما دا عقیده ده زه شاهدی کوم په دې باندې زه یې ستا دماغ خراب دي قال في نفسه وی وی دا اوس دا میلې ده که نه وی فلانی ځای کې میله ده لکه زونه دا میلې ډېلې دا وخت نه را روان دي ښا دا لا کافران جوړې ته د عيش او عشرت لپاره د رامیتوب لپاره وشوي الی وی دا شه دې دا شه دې کافرانو له نمونه بدل کوس ورډ کپ دې روس کې اغیل اوس خلک داخلي کوي دا خلک روان دي روس شاملات دي اوس نو ولا داخلي کې بیا بدی هغه وخت دا د قشان دا کافرانو نامیلې ټیلې جوړي د مسلمانې په دی وګاله کته میلو لا پیدا کم وخت دا نه دونو لا پیدا مسلمان خپل ځان نه پیژني ادمر فضل خرج پکېږي خزانه به قباته قوم تباک قوم ملک تباک او په دې نه پوي عقل پکې نشته ده او کدو کې بس عقل وي دا کدوان دي اتنا بعد ان تولوا مدبري په تاسو دا شي د مرته د خدایانو دا د اجزي او خموارو نو دوی لړل ورته وی دي نه مونږ سره ذکر چې ملي لزو ادي ابراهيم عليه السلام وی نه زنه شمس اني سقيم یوی دا ویل اني سقيم توریه کړو طالبان اني سقيم ذ بیمار یم هلته جواب کوو اني سقيم ذ بیمار مل الہاتکم ساس دی خدایان ته دې دې مال خدای یواز راکی چې پته یو لګي دې لار ټول کله خوش خوش لوړ په میرو کې دوه درې دې پراتی ال تخر مستای دی او کوي او دغه د ذاکری فرقې چې صفخه یې کوي ابراهيم عليه السلام راغی کله وطن خوشو بوتخانه تراغی فجعلهم نوی ګرځول دا خدایان د دی جزازن ټوټي ټوټي ریزه ریزه ذره ذره ټوټي ټوټي ریزه ریزه ذره ذره ابو خانه د لوی ابو خانه و لوی ابو خانه و دې کې ډیر شی پراتو ان ټول ذره ذره کړ تبر پر پروتو ا دې ور دغه مټیایې یا زلوبې اخی وي وی الا تاکلون او وړاندې خرینا بیا په برکتی شي تبرک بشي بیا به موږ خورو ابراهيم عليه السلام ورته استداءن ويو الا تاكلون خرينا دی غم نو بما لكم لا تنطقون خبره ویول نه کوی چا والی لا تبر پروت لنګر خانه کې تبر پروت را وای غسدا تبر نو جوړ شو روي په وکړه نو چې ټول بوتان را بغوي ولا بوت باندې ټکری او د خټه او د غټو جوړي جوړه غي دور دور کټوټي ټوټي او شي یو دړای ولا بولې دې دا ټوټو ایو په کې غټ غونته او شاته هغه جوړ کړو مشر ټول شاته جوړ کړو نو اغله هغه تبر واغس دغه پوګه کې خو هغه تبر واغس ته دا هغه پوګه باندې کې خو دا ولا خو عجز ور کوي د دې په خیال کې دا غټ خدای وو نو دې ورته وای چې دا تبر باندې ما والدي یا یو سړی راغلی و غوالي دې خپل غلو کوي عجز مې ظاهر زیت چا خبرو لګو څوک پکې راغلو یا څوک تلو بوتخانه ته دی وجه تل نو خو له بوتخانه ته راتل چرال البرد یو کته لغه ټول چنګي خلی پراته دي او هو دې اریان مده په اس پوه نشو دغه سړی کافر په دو دو لور میری ته او میلی ته لړ میری ته میله والته وای خدای به خو باسه به خو مزه تاسو دلته خرمسته کوی وای راشي ټول خدایان ذره ذره پراته دي هغه ټوټي ټوټي تاسو دلته کې رامیانو پس هغه وی دا د سوی نمرود او قوم او ټول وای وی یو هر څه پرې خو را را لې دی وی علي خدای یاد را روان را روان شو کا را لګر اول بوتخانه تلال وای وای او په جړا باندې ګوتې شروع کړې زموږ خدایان ټول والي قالو نمرود او سردارانو من فعل هذا شاکر هذا ذا بیالیاتنا فخلایا نظم سره ودا شاکر دی ویلا او ټول دا دی پراته دی کې دروغې دوه څه شان نشته دا څنګه دی انه لمن الظالمین دا سړی ډیر لوی د زیاتی کوونکو نو ډیر لوی ظالم ګور خدای یعنی والدی ظالم دغه خدای ته کوي ا دې خدایان والی دي زمونږه زمونږه خدایان والی ګرګه دا څنګه خدای دی نو دوی وی یاره سو خو نشته دی ور یو کمال ور یو کو کافر دی خو شهیدی په دروغ نه کوي ښا کافر دی خو شهیدی په دروغ نه کوي مسلمان شاهدی کوي کنه دا مسلمان د کافر نه لاندې دی په سمانه داغه کافر د شاهدی په دروغ نه کوي قالو ویلی فاتو راتلو کوي قالو ویلی سمعنا فتن او من یو ذلوی لرا یذکرهم بالذم چې ذکر کوي دا خدایان زمونږ ډیر بد وای یقال له ابراهیم ویل شي هغه ته هو ابراهیم هغه ابراهیم دی قالوا او نمرود سردارانو فاتو بی راتلو کوي په دې ابراهیم علی السلام سره علی اعین الناس په ظاهر په روبرو د خلکو کې ظاهر د خلکو یعنی په روبرو د خلکو هغه چانو لیدل ان چې مونږ نه لیدل کافر او په درو وای نه وي وجه دی ورو رزیز د پاره سړی ارته وای ورو رزیز باندې قبر کې لګي ته بس کې دلته نو اچا او نوې طالبان انو دی اچا شهیدی و نکرخا نو قالو وی نمرود او سردارانو ادنه تاسو کې ابراهيم عليه السلام نه انت فعلت هذا اکړه تا دا انت اتا فعلت کړه هذا دا ضرب داوال په دې په الیاتنا په خدایانو زمون سره یا ابراهیم اے ابراهیم تا دا ټول وادي زری زری کړی دي زمون خدایا ابراهیم علیہ السلام ورته کمال ته ګوري ښا قال هو ابراهيم عليه السلام بل فعله فاعل بل فعله فاعل کړي دي لري یو کون کې کړي دي لري یو کون کې تا چا کړي دي نو بل فعلو فاعل کړي دي لري یو کون کې او ما نسله تاسو کې کبیر هم هاذا مشر علی مشر دور دور سترګ راوستي دي ورشن کړه تاسو ته وکي کبیر هم هاذا مشر داده فاسالو سوالو کوي د دینه دنه سوالو کوي ان کا الاجوالی دی خپل شینګي نیولې دي ان کان هو ينتقون کی دی خبرې کوونکی نو دینه تپوزو کوي کنه ما نه سره تپوز کوي ابراهيم عليه السلام ورته وي دینه تپوزو کوي دینه تپوزو کوي چې چا والی هغه مشراغه دی غټي غټي سرګي نیولې دی وګوره ورته ولما علموا عجزهم عن الجواب ارګه چې پوج دی په عجز د جواب د خدایانو ملامت شو عجز هم د جواب ملامت شو عاجز شو چې ولې خپل غل نشي کولای موږ له به سره کې د خپل سړی نشي کوله نو فرجعوا الى انفسهم نراجي شو دی نظر چې نظر کو انفسهم په نفسونو خپل به تفکر په تفکر ترا فکر یو کو فقالوا کافرانو انکم انتم ظالمون انکم تاسو اے کافرانو یی تاسو ظالمان لا ابراهیم نه ابراهیم ابراهیم ظالم نه تاسو ظالمان دی ولی کافر زکه تا ظالمان یې چې هغه د توي تاسو کې چې دی چا والی دي نو دای دور نشي ویل چې د د د یو خو دی وخی کنه څنګه حجه دې ولا ورکو ثم نکسو بیا سرونه کته علی رؤوسهم پسرونه باندې ثم نکسو کته کړ سرنګون شو په پښتو کې معنا دا ده سرنګون شو علی رؤوس په سرونو باندې دې داسې سرنګون ثم نكسو على رؤوسهم بیا سرنګون شو په سرونو خپل باندې انو سوچ وکړو وکړو انو دته وای ابراهيم عليه لقد علمت فتيذرت علم ما هؤلاء ينطقون لي دا خدایان زمونږه لقد علمت يا ابراهيم ما هؤلاء الا بوتان زمونږه ينتقون خبرې کوونکی ای خبرې نشي کولای کنه وکيف کثرتهم نو څنګه دا بل مات کو دا مات څنګه کو ابراهيم عليه السلام ورته وي خا غل نشي کولای خبرې نشي کولای ها نو تاسو له خیر درکې تاسو نه بشر دفه کی تاسو هغه خپل غل نشي کولای تاسو له وسه درکې ځای مړوي تخرزا مونږ تاسو دې عبادت کوئ او دې مشر پلار نوم تاسو نه کوي چې غټو لار دنه تاسو کوي خدای پاک یو سړی ته هدایت نه کوي نو ځکه څوک دی ورته وکي کنه ابراهيم عليه السلام ورته وی اتعلمون عجزها تاسو پیژنې د عجز فتعبدون من دون الله تاسو عبادت کوي ما سیوا د الله تعالی نه ما دا خدایان لا ينفعكم جنا فن ريتاسا من نفع الفعلي والقولي شيئا لغتي لغا ولا يضركم نظر الرسيتاسا او فلکم هلاک دې تبعید تاسو لرا هلاک دې تبعید تاسو لرا ولما تعبدون د پاره دا چې تاسو عبادت کوي هغه بوتان چې تاسو ما سیوا د الله تعالی نه افلا تعقلون تاسو نه پويږي لا تکرون ذلک بد نه غنی دا دلته طالبان قال وی وی بل فعله بل فعله فاعل کړه دې لري یو کول کې نو دا مسله ده فعل چې دایر شي په مابین د قادر او د عاجز کې نو تعین په چا کېږي په قادر باندې دا مسله ده نو مطلب دا دی ابراهيم عليه السلام اقرار وکړ په ځان باندې چې ما کړی دا اقرار وکړ او بل تقدیر دا دی بل فعله انا کړه دې لره ما او کبیرهم یا مشر دی یا ما کړه یا دې مشر کبیرهم هاذا مشر دا دی فاسالوهم سوالو کې ان كانوا ينتقون کا خبرې کوونکی نو بیا اقرار پزانو کو بیا چې فعل دایر شي په مابین د قادر او د عاجز کې تعین کیږي په قادر نه په عاجز باندې لکه جواب ستا قرض په مال یا په دستنه دی نو په ستنه باندې خو قرض نه خو په مال قرض ده کنه معلومه ده ستا قرض په مال یا په دستنه دی نو ته به سوای نه مړه پتا دې ته دماغ دې خراب دي ستنه باندې ما پتا کارو ابراهيم عليه السلام ورته وای بل فعله انا کړه دې لره ما او کبیرهم یا مشر دی فاسالو من كانوا ينتقون نو فعل چې دایر شي په مابین د قادر او د عاجز کې تعین کیږي په قادر باندې چې ما کړه دې ته توریه وای طالبانو ثلاثه توریات حدیث کې راځي کنه سره ابراهيم عليه السلام ثلاثه کذباتن د کذباتن معنی توریاتن دی ګوره دروغ پیغمبر نه وای نی ویلی دی نه وای ثلاثه توریاتن یو توریه دا ده بل فعله انا او کبیرهم بل فعله فاعل کړه دې لره یو کون کی کبیرهم هذا مشر دا ده یو توریه دا ده بل توریه دا انی سقیم ز بیماریم ست بیماریم وی لی آلهتکم ساس دی خدایانو تا سړی وی اسې سره سم غصایم خو چې کوله مضمون نوم برخوږي خوش د دې ته خټ کېږم موږ و خټ کېږم ورته دې په دې بکله نمبر راځي هذا اختي في الاسلام دا زما خور د اسلام کې دا ثلاثه توریاتین دي ښا کله باطن منه توریاتین ته قوم ایمان رانه بدبخت اتا زده یو خبره وکم مخې د اندوان په دې علاقه کې ډیر دا کته یو دې پوری دلته ازرو ورته په ازرو کې یو لوی بوت خانه و دې اندوانو ابوت خانه و دي هندوانو هغه هغه ته سوې دي هندوانو هغه مندر ولته هغه کې ابوتان هي جوړ کړی دا غيو نو هغه مندر کې بوت جوړ کړ هغه بوت لا هغه غاخونه یې دا وخت مهارونه ورتا چولی لاس ته کړي ارتا چولی چرته بدمعشان راغلي غلو دی وختي راځي عبادت لا چې را لغه ټوله کندر پروت وای تا چې ور دی وکړه لغه خلی واده وا کړه په خلی نیولې و غاق پکې نو وای دی چې کړې جړا شو یو एकदम ټول راځم شو و په ځان راخ کل وای زمونږ رام چې دی خدای هغه وای چا ډېر کندر ته جوړ کړی دی چې وی قتل چا پیرا ټول خفش یو پکې مشرو او خيار غونته هغه وی جاړه یمه د خرزامن وی ما خو ایمان راړ وی ته غرق شوی تا ایمان راړ مونږ باندې بل غم دې ته ایمان راړې دا لا دویم غم دې هندو چې ایمان راړ به څه خپکی وی ولې ایمان راړ ایمان با زخه مسلمان شوم واوري وی زکه مسلمان شوم چې په د ډیر کسان را لنځنی ولې په زور غاړې نه ولا ټول ارثو واسل نو لاسونه ولا په زور واسل وشي نو د غوګونه ولا واسل نو دوه په د شاته درال نو تاج ته وړو کنه نوی چې یو یو تنه غاخ یست نو د دومره نشو کوله چې چا کې پیدا کوله د تاسو نشو کوله بس ما په ایمان راړو اتا زه پوهې د ګورو شک هم نشه لګولې وي نو ما په ایمان راړو نو دا هغه به نصیب کې ایمان او نور کافر پاتې شو د ابراهيم عليه السلام ور سره هغه چلو کو چې وارو کې تاسو ته پته ولګي او عجز ته معلوم شي تاسو جو کړی دي تاسو دا کړی دي نمرود غصه شډیر قوم غصه شو دغه خدای نو ډیر بي دتی او غلایو په دې وګ باندې تبری خو دا خو له لوی هته کړه دې هغه تبری ولې خو نو قالو وی نمرود سرداران را دې وې دې خپل خدایانو امداد کو خو د خدایانو امداد واړي د خدای نه امداد ا دې د خدایانو امداد کې د غوي دامن يحرقوه اسوي دي ابراهيم عليه السلام لر بالنار فور سرا التي تخوفوننا بیا چې دې یری موږ پاره وانصروا الهتکم امداد بدل واخلې د خدایانو خپل ان کنتم فاعلین کې تاسو مدد کې تاسو مدد فاعلین لنصرتها مدد دې کوی خدایانو راځي دوی شابه لرګي راړي دا یو ځای او زبر تاسو او طالبان ابو سلطان ولي سره د مخ کې چې آی دی یو آی ته مونږ شنګرای و دا یو کونج ځای او غر سره دا حالت چې غر سره نو کته کونج دی او بره غر دی نو دا وی د شاوې د لرګونو ډک کړي د غر خوا او کونج غونته کېو کنه نو دا ډک کړي د لرګي هر یو پات لرګي راړل هغه کې غرزول غرزول غرزول اور ورته ورته کوي او ور هغه ځای بلیږي ته کوم ځای ته شي نو د غر د هغه غاړې نه راوخی جو راوخی جو نو مې سبه سوک رسي نو منجنی کې جوړ کړ منجنی څه ته ټال ټال منجنی څه ټال نو په منجنی کې کې ټال تکي نو چې کینو ابراهيم عليه السلام جامې ته وباسلې جامې وباسلې جامې وباسلې جبرائیل علیہ السلام الله ولا کمیس ورکو ورشه دا زما دوست واغستو نو کمیس ورته واغستو پټال ناس او دای دا لرګي ووري او قسم لمبي کوي لمبي کوي فاغ غاړه راتاو کدا سي ترای وستو او منجنیق منجنیق وی ملائکونی ولو تفاسیر خبره هغه نخل شلیدو یوس شیطان ورته وی سرتور خدی راولې لاړ شي اسلام آباد ته سرتور خدی راولې هغه یلته ګرځي وی میری یلته میری اختیار هغه راولې میری جسم میری اختیار اغرا ولې وي او چې رايوستي سرتور خدای چې ګرځي ملک د رحمت په لعنت وري خدای چې سرتور ګرځي نو ملک په لعنت وري نو چې غیر او سی او ډلا دا غلاړې ولتکه خو دې د پاره نو منجنیق دې نه ور پرې خو لاسي کلی ورکړ دی هغه میاس کې ورته په دې راتلو راتلو کې ورته جبرئیل علیہ السلام وای الله ته وی دې امداد لازم الا بنا جبرئیل علیہ السلام ته وای نه بیا ورته دا ته ماشي لري تماشا وکا تماشې لاله په منجنیک ناس په غټال باندې نو یخیر ابراهیم علی السلام مو په لګه ته تیر شي وکړ او د ابراهیم علی السلام دا خبره تیر شي وو مولانا روم وای بجرم عشق تو امه کو شنذ غوغایس په جرم د عشق ساکي شور دی غوبل دی بجرم عشق تو اب میں کشن دی غوغائی په جرم ستا کې تلګ راشه په جرم ستا کې غوغا خلق دې را جمع دې ورته مې غور دی تنی دې بر سره بام آ کې خود تماشا کن ته خو لګ د بلای سر ته وګوره کنه زما حال ته وګوره دای په لکه تیر شو دای په لکه تیر شو چې دای په لکه تیر شو الله ورته ویلا و ابراهيم عليه السلام ځان غوړي حسبنا الله کتابونه لګوي د نمرود یو لوروا یو تور میخوا یو تور میخوا چې ته نشم ویلې وې وایي هغه لار ته وایي چې ګوره نمرود ته وایي او مړ کړه باندې نو دی ورته سزور باندې ساج چې دا دومره ورو ا دومره خلک ته داګه خو مړ کړه باندې ورو کافر په دې نه چې په ظلم کې ظالما چې پوری سره خاصه باندې مړ کړو کنه وی چې پوری تا ور سره ورځو هغه ورته یې خلک کینا ته یو ماشي مونږ سره کو نمرود غوجه دا ور سره لړا کوي دا راته نیغ نیغ کیږي هغه لړ کې جبرئیل علیه السلام په وزر وو مختلف اقوال دي ابراهيم عليه السلام وای د خوشاله په ژوند کې دقه وختو د خوشاله په ژوند کې دقه وختو دغه د الله انوار اور کوم ځای غب کول شي انوار ربيو خوشالي وا قلبي چا دې تاسو کو ابراهيم عليه السلام دې وسه حال ابراهيم عليه السلام ورته وای لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبینی د اور په بنجنیخ ناس لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبی دی د اور پټال د عشق خدیدلې تب اوس مکه دا عشق الله د الله د پاره عشق ربي دا مجاهد په ځان نه پويږي ښا د عشق د الله کې دین د پاره زکه داسې ورزي ښا ابراهيم عليه السلام وینا زه نه پوي چې سدي لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبي دي د اور پټال د عشق خته دلیم تپوس مکوا دا عشق مسئلہ ځان لدا عاشقی چیز بگو بند جانان بودن دل بدستی دیگره دا دم و حیران بودن عاشقی دا تی او شعر ده گاه کافر شدن و گاه مسلمان بودن ابراهيم عليه السلام دا وکړ الله ته چلو کو الله دغه ذات ته قلنا وما يا نار كوني اي اورا وي وي او اي اورا يا نار كوني شا بردا يخ وسلاما معتدل وكوني سلاما الش سلاما معتدل وكوني سلاما على ابراهيم في ابراهيم عليه السلام لا على الخطب نخ خشاش سوزو خلق سوزو و ابراهيم ته ګوره سونه وای ورا دا زما حبيب خليل ده تخاګونه کې ابراهيم عليه السلام کې ګرځیدل ګرځیدل پای کې پنځوس رضی سلویخ رضی افتا مختلف اقوال دي چې کوم یو قبلوي ټیک دي ښا تفاسیر لیکلي دي موږ په سر قبول کړی دي خو افتا وای که سلویخ رضی وای خو د ابراهيم عليه السلام نه تاسو شو په پټول ژوند کې د کړې د خیش وخت د خوشاله وخت وخت وای کدا سلام نه ویلي دا اور به دومره یخو چې ابراهيم عليه السلام په یخني شوی و د یخنۍ نه به بیا ګړبېدو نو الله ورته کونو سلام کونی سلام معتدل دا نه چې دومره یخ شي چې زما خلیل ته تکلیف ورسته وایي زما خلیل ته تکلیف ورسته معتدل یخ شه رونو الله تعالی انسان بچ کړي کونی سلامن علی ابراهیم شي یخ په ابراهیم علی السلام الله بچ کول والا او دې ساينس والونه تاسو کې د میا ډیرای کیو کیو بچا ته دې مشرانو نو هغه کنستم مشرانو مشران یو نشته هیته کیسه نه کوی بندر شو چې بندر شنو چې بندر شي دې ټول لار شنو کته پکې یو کس نه معنی راي کار کو نو هغه معنی راي ولا کار چې بګي هغه پکې راغی چې راغی هدا مور یو دیو جوړه دې مور وای زما دوی وای زما دوی خلق راغی چا پیر خلق ډیر بادران مخ کې ډیر بادری و چې غیب کوي د پریوت ټول کړي بتر خلق راغی راوباتي راوباتي راوباتي درې ورځې پکې تیرې شو درې مرز باندې ورنيزي شو شګر او باسي رو باسي رو باسي باچا سے یو کس پکې وی خیال کوي باچا سے مشر علي در باچا سے به نکو هغه وی یو نه کدي سړی ته خیال کوي په کلار بلچای وای چې رده خوب نشي هيو کسو یا ورته یو ګوره دې خوب نه یا به خو تلې درې شو دی وی خوب نشي دا به بیخ وتلی دی باچا دی ورته خپل غم کو خپل دی خپل غم کو نو چې هغه لکه تاو کنه سل هغه سره ژوند دی او راوي باسه دا د عقل او د ساينس نه مختلفه خبره ده او کرامت خدان له شعر کنه نه غیر او باسه هغه کومې بازار ته وګوره دی ما خلی دی وی چې ژوند دی دی اب بچی ساتي ګولای را لا دا غدرې مرض باندې په دوی مرض باندې هغه ته ولګي مرشه او ته خپل غم کو ته پرې دی الله چې بچکی پور کې بچکی پیغمبر الله چې بچکی په کوی کې بچکی دی او ولی هغه کرامت ښکارا کوي د پیغمبر معجزه ښکارا کوي الله خپل قدرت ښکارا کوي ښا دا د الله عظمت دی قدرت دی دا یا ساتي پوری په گلزار کا خانه د غور خاصه صد سوزول لکه نه ابراهيم عليه السلام دی وسولې او بیا د کربوړي دا کربوړه پیژنې سود سره پرون زه تلم دا چې راوته پیر مې په بوتو ما دیګر کې ما چې یو کوم حدیث شریف کې راځي مړې کوي فورې نه مړو اچ وی وی دی والو مشرې نه معلوم رسول پاک وي د زما د نیکه به امدادي کړی دا د په لرګو کې پرش کړی دی د په پرش په وسه ورور کوم ځای اوچته وا نیت صحیح الله ذاکر کړه او ټول باندې ضرور کړه څوک ورته غږ نه کوي زمیدار سره ګل زمیدار ورته غږ نه کوي دا واړی ولي نه ولې نیت خو خدای دې زمونږ د ټولو تورانه کې نیت کې ښه ان دي خلکو نیتونه ټول د کربوړي دي د کربوړي نیتونه دي ځکه دنیا خراب ده اخرت امزان لا خراب کو زمونږ نیت دی الله د تورانه کې کی دا خنیت کې نو انما الاعمال بالنیات دا رمضان د اعمال په نیت سره لخوا نو الله په ابراهيم عليه السلام باندې څه چلو کو هغه ور په ګلزار کو وې دا ته خون مال په ژوند کې نور اغل لکه دا لسردي اشلیا سلوي 50 نو الله په ماش مسلط کماش او چې کینا ته بس پاسې دوه ته څوک نه پرې خو لخوا ته پولاړه به پولاړه به درا تراول ادا نمرود ځان له محل جوړ کړو لوی محل دغه لوی ما ته ماشي ولې را دي کیږي دا دی ورونه ارته جوړ کړو یو شل ګډ ماشي او یو ورته وردن نه لاړ چې لاړ د پسې مکه مضغوط اعلان نو دغه چې دنه دوه درې کسانو یا الله سي اته هغه شیشو کې نغې له دوه سو باړي ور کړیو نو یو بجو دزا دزا دزا په سر وه ته کال تا کر کر کول کنه نو دبا دزا بل ولا ته ډیوټي بدل کوله دبا کوله ودا درزا درزا تا په سپلای په لرګي په سو په آیا وی ول د بې خو زمونږه خو ستړي کړو راکا وای شي دې سم کوته کې راوي بغولوي ها دې ځکه درته کارو شي الله په داسې ذلت باندې ټول قوم ذلیل مړ کړه ټول قوم په ماشو باندې مړ کړه ماشه څه شي دې يدل بي كثيرا ويهدي بي كثيرا الله دې کې ډېر لوی چل وښوي اډیر بادر شه دې ګورې دا دا دا ما شه دې کنه یریږي نه اعلان کوي چې درغم درغم وای یریږي هم نه ګورې اواز کوي درته مخ کې دا یو شه دې يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا دې په خدای گمراه کوي دا ماشي څه لپاره دا کړی دي که ګرم ملکونو کې ماش او مچ نه وي ګرمو ملکونو کې نو انسان به د بدبوې نه مړو بیا نن حکومتونو کې ډېرې لګېدلې دي دې مردان ته ورشي او ګندونه دي او ابای ته ورشي ګندونه دي دي بدرې په غاړه باندې د دې بدبوې نه به خلک مړ شي نو دا مچان فلټر کوي دا ماشي دا فلټر کوي ښا دا فلټرونه دی الله لګولې دي ته خو نه پويږي ته ډېر حکمت دی تاسو پوه شئ وي فجعلناهم الاخسرين هم ګورول زیال لو حکومت لار بادشاہ لار قوم لار رعیت لار او ابراهيم عليه السلام اروارو هغه روان شو لاړ ونجینا او نجات مور کړي لوط عليه السلام لرا او مور سره رواره وو هغان دیو ال الارض اغزمکی شام ته انو هغه هجرت وکړو ابن اخي هاران او عم التي باركنا اغزمک جما برکت چولې فيها پای کې للعالمین فاز مخلوقات یو لړ فلسطین کې او بل په صدوم کې دی راشو او حبنا له ابراهيم عليه السلام اسوکرو یو یاد ابراهيم عليه السلام محبتن به سوال مور کدي ابراهيم عليه السلام له اسحاق عليه السلام اسحاق عليه السلام زوی يعقوب عليه السلام نافله تنزياتي دا مولدياتي ورته الدعاء په دعا کې وکلن دا ټول د الواد د ابراهيم عليه السلام نه جعلنا صالحين ګرځولې ما صالحان وجعلناهم ګرځولې ائمه امامان مشران امامان په دین کې يهدون الناس امر به کو خلقو ته يهدون الناس لار به کو خلقو ته په امر زما سره قراءت طریقې به کو قراءت وایخه يهدون منس هدایت الله کوي قراءت د طریقې پیغمبر کوي قراءت د طریقې به خو لار مخول دي پیغمبران او خلق ته به امرنا په حکم زما سره ووحینا وحمه کوي ریتفه ان فعل الخيرات فعل نیکو واقع مصلات اقامت نمود و ایتاء الزکات ور کول د زکات وکانو لنا عابد او مال رضا پیغمبران عبادت کوونکی زما عبادت کو او طوفان عام راغله ونصرنا او امداد ورک ما منعنا ومنمک من القوم الذين دقوم اغنا كذبوا چې تکذیب کړو به آیاتنا ورسلنا آیاتنا پر رسول الله زما سره انهم دا پیغمبران کانو انهم دا قوم چې تکذیب کړو د رسولانو انهم دا قوم کانو قوم سوء وقوم سوء بد ناکاره دا همیشه د خو خلکو په خپل دوستانو امتحانات راولم اذ يحكم في الحي يحكمان في الحد فاو کې حکم کو دواړو داوود او سليمان عليه السلام دواړو باندې دواړو له الله بادشاہي ورکا د طالوت نه واغسه بادشاہي داوود عليه السلام له ورکا د داوود عليه السلام زوی سليمان عليه السلام اغله ورکا اذ يحكمان في الفر او کی جو حکم کو دی فیصله کولا فی الحرس په فصل کې فصل کې څنګه فصل کې فیصله کولا اذ نفشت فاو کی داخل شوی فی په دې فصل کې فی په حرس کې غنم القوم ګړي د قوم بل بل قوم غړي وي د شپې راغلي وي هغه فصل خوړل وکنا لحکم او هم د پاره د حکم دا شاهدین د شاهدانو نه به صحت هغه شاهد نو سچلو کو سولې داوود علیہ السلام ورته وی ویلې کبا دا څه چللې دا واخله ګډ استاشوي او دا فصل د دشو د فصل پټي او د ګړو قیمت یو برابر یو برابر پیګړې تواخله مکه دې دیو مکه دې شو دې هغه حکم وی خالی راته سليمان عليه السلام ورته وی ولي را لوي او پیر صاحب دا حکم کو بالکل تابعدار اذا لبل حکم کوم اذا لذات حکم کوم چې دا غړي با د مکی پټي والا سقي در هغه پوری چې دې دا فصل خپل ځای ته ورسی دا فصل دولشتي او یو لیشو څومره کنه چې دې هغه ځای ته ورسی دا غي پوری با دا غړي دا پټي والا سړی ته زغې دې به پي ګرځي به هاي بچي او ګړو به فائدہ اخلي ها به دې فائدہ میاش کې دوه کې دا خپل ځای ته ورته فصل ته بدله دا غور کې دی فصل خپلوا ته غړي ور کې دی فصل وای ویجی دا ډیر خوخه دا نور اوس طالبانو زمون په شریعت کې دا څنګه لري زمون په شریعت کې دا دواړه حکم منسوخ دي ښا زمون په شریعت کې دا دواړه حکم منسوخ دي ولي حرام بن سعید بن محیطتا وای ناقوا د برا بن عازب دا داخل شو باغ د منفاب صدت هغه باغ ان فقضا فیصله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ان اهل الحائط بستان فآل الذي باغ باندې حفظ دې درده وان ما افسدت مواشي بالليل اج خرابي کې د شپې ضامن على اهلها د شپې دې ذمہ وار دي دا د غيانو مالک او د رضي د باغ مالک دی موار دی رضی دی هغه باغ ساتي ابنای اګه د شپې روانه یو کنه دا ضامن دی مشکات باب الغصب والعاریت غصب او غاریت کې مشکات دا حدیث راوړل دی جساس وای زمون په شریعت کې دواړه منسوخ دي ښا جساس وای ته داوود علیہ السلام حکم منسوخ دی او د سليمان علیہ السلام حکم ام منسوخ دی دا یا ساتي خنور نه وای تاسو دا قبلګا رحمت الله لګلې چې حق په موضوع د خلاف کې واحد کې متعدد نو په دې کې اختلاف دی بعض وی حق یوي اهل سنت والجماعت وی بدلیل قول وفهم الناس سليمان فبعض قال العلماء لدلالة في الآيات أنه ما قال ذلك من جهة الرأي وهذا قول من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بطريقة الاجتهاد بل يقول بطريقة النص ثم اعلم أن مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه دليل ما ذكر سفيان بن حسين عن الزهوري حرام بن محيصتا قال لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ثم قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وداود وسليمان يحكمان في الحرب ولا خلاف بين أهل العلم ان حكم داوود عليه السلام بما حكم به منسوخ البتة في شريعتنا زمن په شریعت کې لا خلاف بين المسلمين ان من نفشت غنما في حرث رجل انه لا يجب لا يجب عليه تسليم الغنم كما هو في حكم داوود عليه السلام ولا تسليم لاولادها والبانها ابو هريره ذهيل بن شريح النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء جبار قال ابو حنيفه رحمة الله لا خلاف بين الفقهاء في استعمال هذا القول في البهائم ملتفت إذا أصابت إنسانا مالا أنه لا زمان على صاحبه لم يرسله فلما كان هذا الخبر مستعملا عن جميع وكان عموم النفي الزمان وتسويبه ليلا أو نهارا وأثبت من هذا النسخ ما ذكر في قصة داوود عليه السلام ونسخ ما ذكر في قصة براء هغه منسوخ دي دواړه حدیث منصور دی راوی ضعیف دی او داوود علیہ السلام د جهاد د پاره دغه جوړ کړی دی وعلمناه من قول داوود علیہ السلام ته صنعت چل صنعت څه ته وی چل صنعت لبوس د صغری چل د صغری جوړولو لکم تاسو له لتحسنکم چې تاسو ساتي لره لتحجو ساتي تاسو لره من باتکم لجن تاسو نه فال انتم شاکرون تاسو شاکران یعنی شاکران شي استفهام تقریری دی شاکراشی په دې نعمت باندې نو دا د سليمان اسلام با داوود عليه السلام مزغره جوړولې هغه به خرصولې بعد وی درې نیم سو مزغره جوړې کړې وي بعد وی 15 سو مزغره جوړې کړې وي او دغه نه به ډوډۍ خوړله ول سليمان الريح او مسخر مې ک سليمان عليه السلام له بعد فعلم مستحق البرکت دا مستحق د برکت دی الى الارض اغزمکی دالته د بابل لکی خو د بابل نسخه راغلی دا خو بل نسخه د کابل دا الى الارض البابل الى الارض القابل کابل تداو سليمان عليه السلام کابل کې او دا یقینا دا نسخه صحیح ده زما په دې دا صحیح ده دا بابل غر نه ده دا د کابل لا صحیح ده ولې د کابل په هوا کې فرق دی په بوټو کې فرق دی په وبو کې فرق دی په دنیا کې د کابل نه خوګه به یو د بل ځای نشته دی تمامه دنیا کې تشین کې میوه کېږي بل ځای ملکونو کې ته بیا دې بوس خلی کې وهم بوس بوس ا د کابل میوه خوري هر یو میوه آی کې ولې عزت دې هغه برکت متعدی په کې راغله سليمان عليه السلام براته روان بشه د دمشق نه په یتیر انو په یقیل به استخر خار کې به دمه کولا ثم يروح به کابل یا روان شه کابل سال ته شپه کولا هلته به شپه کوله کابل کې قدرتي او دا زر اصحابانو نه سیوا په کابل کې خخ دي ښا روس کو نه اٹای کړه او دا انګريزانو باندې خدای د سپو مرض راوړي اجه سو کې مرګستیا کې په غي دي خدای دا مرض راوړي دا اوس خراب کو دي کې ډیر برکت وو خدای پوریږي نه دي غلاما غلام نو پاتې شوی انو غلام پاتې شي ښا دا یا ساتي ځان مړی خو غلام نه قبلې کا څومره مسلمانان شهیدان شو څومره طالبان څومره مجاهدین اوس نن څومره شهیدان شوی دي خدای دې ټول ته شهادت قبول کړي او الله دې ول غلبه ورکړي او دا انګريزان خپل خبرې کوي دې په مسلمان وایي چې ټګای ته ګورخه خدای مونږ دې داسې بدل اخلي چې تاسو به ویني ښا الله تعالی دې موږ تاسو له استقامت راکړي د کافر په ټګای باندې قران او حديث یو یې له سړې پوي دا برکت متعدی کابل کې پروت ته فانتم شاکرون ولسليمان الريح او تابع مکو الى الارض مکی کابل ته التي باركنا فيها بقدومه فهي بركه متعديه من داود عليه السلام ذالک وکنا لهم شخافین هم د پاره د شیطانانو حفاظت کوونکی ملک په مقرر کړو چې شیطان به تختینه ملک ته بچاو کو کروڑو وو چې راو به به چرتتلی هغه سر به پیوجور لو کوم پلتلی دا سي الله تعالی وای سليمان عليه السلام داوود او سره دا غینا بادشاہینا سليمان عليه السلام به د خپل لاس ډوډۍ خوړل کوزه به جوړ داوود علیه السلام د خپل لاس ډوډۍ خوړل غره به جوړول او بیا به مخ کې کثر راځي غره ارتوا و ایوب یاد کا صبر د ایوب علیه السلام سره د مرضنا یو عمر سوره یو سنه سلوی قال او کنه کدیر شته تو ایوب اذ نادا ربو چې आवाज وکړ خپل ته انی متنی در ذکر مال مرض رحمتا منا ادرو رحمت د جان خپلنا وذکر للعالم او نصیحت د پاره د عامل عابدین ليصبروا على البلاء چې صبر کوي په بلا باندې ایوب علی السلام ډیر لوی لمزر مالدار او ور کوله دنیا په خړه شیطان وی د دې څخه په مزله دمر مال له ورڅخه الله ته مال واغس فقیر شو بیا زامن واته وای دا دومره زامن دی هغه یو یو روپۍ راړي نو دا کار کی هغه ناس نو ټول په کوټه راو غردیلا ټول مړ شو بیا دا ایوب له اق عبادت کو سي پروا نه و بیا شیطان وی دا دې په صحت روغ دی ځکه الله په مرض راو بیماری ابتلاء ان ابتلاء ان بل چنجي په کې نو شي سرمن بیماری و دیر سخت اگه اللہ یادو خود عبادت کو نی نه پر سنشو ویل وکاله پیدا بیماری و الله خی شیطان تا یو زما دشمنه زما دوست وګوره زما دوست په صحت کې په فقر کې په مرض کې یک ځان ما یادې ښه دا ورته خی دا امتحانات دي ها تم شو وکاله چې تیر شو بی ربی انی مسنی الدر وانت ارحم فتجبنا له نو قبول میکدل دعا در لر میکدنا غدر او وعین قانو دا وما مثلو معو ورتوی دا چینه مې جوړه کړه په چینه کې ولام با بعد ما انبال شراب او ویسکا مرتين ټول لړ بیا د سو او دو درمن په ولو حدیث شریف کې راځي دو درمن یو درمن د سرو ملخان ملخانو په شان سره ورېدل او بل د سپینو دو درمن په ورول داوود علیه السلام یو د ملخ دا یو خپوا هغه ته وی نو تعالی ما دا دومره درکړي دي نو دا به سره راټولو داوود علیه السلام ورته خدای پاکه د ارس نه زه مور یم خو ستاد برکت نه غنی مور خو ستا برکت دا خو ستا برکت ته زه غو دین نه مورو ذکر راټولو الله بیا غ نظام شروع کو هو زامنی و وسوار لسی ولا ورکو مثله معه وی وو وو وارلس ابي بي بیا رو وکړه او غزارې سر غزاره مو الله ورته خود بلا دې قدرتن فضرب بي ولا تحنف اغيله مولا بچا و اسماعیل یاد کا صبر دی اسماعیل علیہ السلام دی ادریس علیہ السلام فضل کفل بشر بن ایوب دخا ذل کفل سوق دی بشر بن ایوب كل من الصابرين لا تقول صابران اعلى صابران اعلى هو خالف لا معذب هو ليصبروا على البلاء وادخلناهم داخلكم عليه لرفي رحمتنا رحمت فلك انهم من الصالحين اولاد اعلى صالحاننا وزنون ايات كصبر زنون حود صاحب دمي نون ميت وای نون ها وزنون یا که صاحب د مئی یونس بن متا سر د مئی پرېګ ورته راړه نون درځي دا معما به جوړ نه کې که تمام رس په خوځي وزنون یا که صبر د یونس علی السلام اذ صاحب د مئی اذ ذا بمغاضبا فاوجد لار په غصه باندې په غصه ورچ مرای به تختید کنه بیړای باندې روانې ده دغه میان مرایان به تختیدل بیړای باندې روانې ده خو شی وي مرای په کې څوک دی دمانه چا ګمان کو چې دا مرای اخو مشهور دي مشهور بندو پیغمبرو ټول قوم پیجند غربي پوری بیړای روانې روانې خلک په کې تنگ شو بیړای خو ډیر لوی شي دوه دوه بیړای شته لکه جمعات چې نو خلق تنگ شخان په قرعه واجو قرعه چې قرعه واجو لا هغه په یونس علی السلام راوته اوه او وی تا موږ د کار نو واسلو ونی سي وی ورو دریا دریاب ته لړا کړ مې ته الله ویل زما دوست درغه ګورې ځای ورته صفا کا پوه شي ډیکوریشن ورته وګوره ځای صفا کا معیار صفا بالکل هغه تیر تیر کومې دومره بلا او خانه بیا هم طالبان وی دورونو یو تل کاله مشورو یو تل کاله راغه دغه وکنه یو کم کبر دي چې هغه ژوند دی ګرځي بالخروج عن القوم بغیر اذنه به د اذن نه ته پوس نو کړو وته بالکل فاستجبنا نو قبول مکر له دعا له دلره ون دعا ده ونجينا ونجات مور کړل مې الغم دې غم نو كذلك ننجي المؤمن دارنګ نجات ورکو مؤمنان لپاره لستو د دې دعا سره جواد وانت خير الوارثين اتخذ وارثان نه خذ وارثان نه نو دا مې مپریز ان دا دې زونه طالبانو کله کله زما چې خدای دې اهل شته نه چې دا ورته خو خصوصي نه ورته نو بس چپی بس خدای ته چې سمان ګوري او کی انت خير الوارثين فاستجبنا له قبول مې کړل هر سړی سړی نه دی هر خزه خزه نه ده خزه خو خزه یي وایي سړی خو سړی یي او بعد پکې ني واذكر خشوع امرات التي يات خشوع د خزیا احسنت فرجها چې ساتلې گریوان خپل فرجها معنا بسګوي گریوان دا گریوان به دا سی پټ ساتو دا حیانا کا خدای کنه همیشه دا گریوان معنی دا صادر داسې اچي داسې صادر اچي سر پټي داسې او دا گریوان پټي دا دا د حیا یو لوی علامه ده د خدي دا د خدي د حیا لوی علامه چې دا په سر به پټي دغه ملک په لعنت وای او گریوان به پټي داسې دا سه اتمانه به دا جوړ کړي دا د حیانا کې خدي دا حیانا کې خدي ډیر زیات دي پتا د سنټر او استور شي اسلام آباد تور شي نو تل به وي نه ښه چې د حیا ذات پکې دي ذات داسې به حیا شته یو ورځ هسپتال کې ناتم رحمان هسپتال کې انتظار مې کو ډاکټر ته یقین ساته یو خدای تیرې دا دا لاندې دا جان انډرویر اغوستي هغه ښکارې ده نو کپړو کې هغه ښکارې ده نری کپړې غسل خود الحرام دي حرام په سختۍ کې پر راحت کې او بادشاہي کې په فقیرای کې نو ان هذه ان هذه دا توحید امتکم اصل ستاسو ده ان هذه دا توحید بوای امتکم اصل ستاسو ده امتا واحده اصل یو ما خدای تعالی مخکې کان ابراهیم کان امتا الته مې ویلو درته کنه هغه یاد ساتي ابراهيم امتكم اصل ساز امتا واحده اصل یو ملت توحید دین وانا ربكم ذا رفتاس فاعبدوا عبادك ويتقطعوا امرهم پریګ دی دی يهوديان او نصارا او امرهم دینهم امر نه مراد دین دی ښا دین پریګ بین او په ما بین خپل کې چاته نه سجور کول چاته نه سجور کول ټوټی کو د عمل د سعی ثواب د دلرا ثواب ولر کوي وإنا له كاتبون عظیم د پاره د لیکون کې ها جزاء ول لیکو په آخرت کې وحرام على قريه محال خبر ده حرام من سوي محال علا اهل قريه فآل له کلی باندې اهلکنا اجما لا کړی په دنیا کې دې مه هلا کړی انهم نا محال انهم لا يرجعون الينا دې بران شي ما څخه للجزاء د پاره د جزاء راضي به ما ته ښا دا دا ما ته راضي چې دې دې بازو لبرازي حرام محال خبر دا دا محال دا وشي على اهل قريه محال دا ممتنع دا فاهلا کلی بعد نه چې ما لا کړی انهم لا يرجعون انهم يرجعون چې دی واپس دنیا ته چې دی واپس دنیا ته محال خبره د دنیا سره لګي وایي انهم يرجعون الى الى الدنيا دې دنیا تراشی بیا چې تللی دی هغه تللی دی بیا کله راغلی دی زور پسې حتا درا پورې دا اخیری بده حتا اذا فتحت ست یاجو چې فتح دیوال دی یاجوج او ماجوج اوس خو ظاهري قیامت ته راغی ماجوج وهم من كل حدب دار یو دپ نه غرنه علیا حقا ما وردوها نبو داخل شوی دی دوزخ تا وکلن فیا خالدون اټول په دې دوزخ کې باندې شوی ټول په دې دوزخ کې وی شوی لهم دیل رفیعا په دې دوزخ زفیر اواز اوچت وی هم فیها لا یسمعون ادی بناوری په دې جنت کې لغلیانها غرار وی او یو پکې چې ګرځي هغه سړی نه اوري نو بیا جوزه غرار واوا او دیوی وا پیغمبر سوی دا دې سوی زمون په په خدایانو کې کوم ګلونه دي عیسی علی السلام دی عزیر علی السلام دی نو خدایانو کې داسې هستې دي اته دا وایي لو کان هؤلاء آلهه ما وردوا انت انکم وما تعبدون حسب جهنم ته دا وای چې تاسو تاسو خدایان خشاک د جهنم دي زمون په خدایانو کې خدا ګولو نه دي چې دا دوزخ کې موږ سره په سر کې خوشاله یو دا پورا رامیانو هیڅ دای ور سره موږ په کې خوشاله یو الله وینا نا زبت خپل دوستان لرکوم دا دا غي جواب دی دا دا غي د خوشاله چې دی خوشاله نشي تم دا په منزله د استثناء کوي ښا ان الذين سبقت اغه عيسى عليه السلام عزير عليه السلام اولیاء سبقت چې سابقه مخکې تیر شوې لو مغی لره منا زما د جانب الکلمه الحسنى کلمه خستا اولئک عنها دی بدل جهنم مبعوث لری بی لری بی له دوزخ نه څومره لری مبشرا هذا يومكم الذي دار الساعه الذي كنتم تاسو وعده کول شو دا دا, دا غرض ده نو پیغمبران به الله دمر لري کی اولیاء به د دوزخ نه دمر لري کی دا تاسو انتم وما تعبدون فرعون نمرود امان شداد وغير ذلك الى يومنا دا ډیره ټول پکې راځي ښا ته تومار وای خان تومار ورته وای دا په کپڑا د ټول ملک نقشې ټول ملک نقشه پاغه باندې پرته تومار هغه ته وای نو بعد وای دا ملک دی قال ابن عباس اسم ملك يتوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه وقال زجاج و اسم رجل کاتب فی الحبش دواړه خبرې ټیک دي دا سجل کتوی سجل دا یو منشیو په حبشو لیکل وې کو نقشې به جوړولې لکه دا پینټران نقشې جوړې داسې او دویم دا ملک ته دابا کتوی سید الکتب کما بدانا اولا نو پیدا وکم دی لک اول کما بدانا لک جشو پیدا خلقنا پیدا کړی وی اول خلق په اول ځل کې څنګه می پیدا کړ اول ځل کې موږ پیدا شوی اول ځل کې نعيده ثانيا بیا به معاد کې په دغه رس کې ثانيا دا پیدا شو اوس یو یو کته نتو السماء کتوی فی للکتب و دې کې لږ تفصیل دا دی حدیث شریف راځي چې کله اسمانونه الله را لړکای نو په شپږم اسمان په اوم اسمان باندې وریاض راوړي یو درنه وریاض برنه به راو بغي د شپږم اسمان د مات کی نو دی به لا اوم اسمان به شپږم لراشي نو شپږم به پنځم لراشي نو پنځم سلورم سلورم درې الله رسول پاک ډیر خواندل یو يهودي راغی یا رسول الله بخاری حدیث دی اسمان مې په یو ګوت دی ولې پلانې په یو دا په دی ګوت دی دا په دی ګوت دی رسول پاک او خواندل ورته وګوروي دی آیات مطلب دا دی غي د ګوت نه غتل پویدل نه کنه زبور کې مې لګي یا محکم دی ویری زبور الكتابه فی التوراۃ لیکلي مې په تورات کې محکم سو ان الارض قتیدر مکه یری سو اپ میراث سړی دا عبادی بندگان زما صالحان عباد زما صالحان ان فی هذا قد ایدر پدی پدی کی پدی ان هذا پدی قران کی لبلاء کفایت ته لبلاء کفایت ته په قران کې کافی دی قران د قوم عابدین د پاره دا قوم چې عبادت کوي هغه عبادت کوي دی لره کا کفایت ته ولخه چې عبادت کوي د الله من بعد الذکر مالک له پس تورات نه ان الارض زمکه د ان الارض زمکه ټول زمکه يرثوا په میراث سره وړي د کافرانو نه عبادی الصالحون بندگان صالحان نو دا یو ځل شوی دا او دویم ځل بکیږي د زمانه د مهدی سیف کې او د دې بل معنا دا ده يرثوا زمکه د جنت يرثها په میراث سره او عباد صالحان دا زمکه د جنت دغه د جنت مکه په میراث سره مؤمنان وړي ا د دوزخ مکه په میراث سره به کافران وړي حدیث کې راځي د مؤمن ځای په دوزخ کې دی عیسی نو هغه به کافر لور کی د کافر حصہ په جنت کې دا هغه به مؤمن لور کی بدل به کی ستا میراث هغه لور کړه هغه میراث دې لور دا دې هغه معنا یې مدخل نفي هذا لبلاغ الكفايه دا کافر لقوم عابدين چې کوم عبادت کوي دور دا قران کافي دی قوم عابدان چې عبادت کوي کنه نو اثر کو دې عبادت نه پیژني عبادت پیژني چې عبادت څو قسمه ده عبادت څه ته وایي وما ارسلناك معنی لګل تعالی الا رحمتا ما رحمت د پار د عالمینو ته هو ورته رحمت دی رسول پاک رحمت قران پاک رحمت رمضان رحمت قران ته ناس رحمت خدای دې موږ په رحمت کې راولي خدای دې موږ په رحمت باندې جنت ته بوزي هیڅ عمل نشته خدایا موږ نه ژوند برباد تللی هیڅ عمل نشته وخدایا رحم تکینولي تر باندې رحم وکړي انما كل ورتوایا خلاصه د صورت انما يوحى الي اثبات رسالت په دې وحي کولې شي لې ما ته انما الهكم اله واحد برابر ترا مستویون فی الاعلام چې بخبر یې په خبر کې دی وی قیامت به کړي ان ادري زنه پوهیږم ان ادري ما ادري زنه پوهیږم اقریب اے قریب دی قیامت ام بعید یا بعید دی عذاب یا قیامت عذاب تراجی کوئی قیامت تر دواړو ټیک ده قیامت عذاب ما توعدون اجه تاسو را وعده کول شي ما ته پته نشته دي چې قیامت قریب دی او که بعید قیامت عذاب نږدې دی او که لري دی خو دومره پته راته چې ما او قیامت داسې راغلی یو ما او قیامت ګوتې مبارکې ونیسلې چې ما قیامت داسې راغلی یو الاقرب ما آتا والابعد ما فاتا لعله فتنه لا تاخير رستوال د قیامت فتنه دا امتحان دی لکم تاسو لرا سوای در خدای نه دا امتحان دی ومتاع النفذ الهي دا وخت مرګ پوری و نه فواق لکنه انا دا والا قل ورته وایا قال او رسول پاک على اظهار ما تذفون فظاهر اول دا چې تاسو بیان وای فیا ظاهر اول دا چې تاسو بیان وای نو په قل کې اثبات رسالت راغې ها او رب احكم رب احكم انما انما الهكم اله واحد توحيد راغې ها فقل اذنتكم على سواء قريب ام بعيد قيامت راغې او اثبات رسالت په قل کې راغی او بشارت راغی پر رحمان کې او تخفیف راغی ام بعید ما توعدون من العذاب ما تثفون چې تاسو به شرک کفر نو پنځو سلور واړه مسالې توحید ګور په دې آیاتونو کې یو ټکی نه واخلو معلومه تاسو دا تجربه کوي کنه توحید رسالت تخویب بشارت مسلې سوچوي حاصل د صورت سره وته الا الله محمد رسول دا حاصل راوته دی پنځه منټه کې وقفه وکړي دا بل صورت په بیا وکړي تکړه شي خبر مخې در پیښه